تفصیل شته یعنی په هغه پلار کې یو عمل د کفر یو علامه د کفر وکه نه وه که داسې وي چې په هغه کې عمل د کفر وو نو بیا زوی دغه لفظ ورته ووایي بیا و دغه زوی ته عاصي او ګناګار نه ویل کېږي دا معنا ده چې د غزوی مؤمن مسلمان مجاهد دی او پلار یا خرچی یا پرچی یا په بل دین باندې لړلی وو د اسلام روی گردان سوی وو د اسلام خارج وو نو دغه سپلار خود کافر دی بیا که زوی ورته کافر ووایي پر دا زوی باندې ګناه نه لازمېږي ولې حق تر هر چا زورور دی او حق مشر دی په مقابله کې د حق او د شریعت بیا پلار هیڅوک لم نه دی او که داسې وي چې په هغه کې د امارات علامات کفر نه و دا زوی د بې حیایي په خاطر باندې د بې دینۍ په خاطر و پلار ته دغه لفظ وایي نو دی عاق بل کیږي بیا آزار بل کیږي نو هغه فیصله ده چې پس له مرګه هم د مسلمانانو په اجر کې مه دفن کوي حدیث مقدس راغلی دی که یو څوک و یو مسلمان ته کافر ووایي نو دغه کلمه د کفر ورځي پر هغه سړي شاوخوا احاطه او تواب کوي که هغه سړی رښتیا کافر وو چې دغه سړی ورته کافر ویل و نو دا کفر د هغه سړي په غاړه دی کافر وو کافر دی العیاذ بالله او که داسې وو چې هغه څوک کافر نه و د دې کفر اس اهل نه و مصداق د کافر نه و او کفر پر ده صادق نسو نو بیا دغه کفر راځي د هغه قائل په غاړه کېږي العیاذ بالله یا د هغه چا چې دا قول کړی و و بل ته کافر ویلی و د دې ګوینده د دغه ویونکي په غاړه کفر وځړېدی العیاذ بالله معنا دی په کافر سو دا ظاهره ترجمه د حدیث مقدس هم دغه ده او دوه علما یو د حضرت امام صاحب مبارک د مذهب هغه ته امام سرخسی رحمت الله علیه وای یو د امام شافعی صاحب د مذهب دی هغه ته امام غزالی رحمت الله علیه وای دغه دوه علما یو د امام صاحب د مذهب یو د امام شافعي صاحب د مذهب دغه دوه کسان دغه حدیث مقدس پر خپل ظاهر پرېږدي ظاهر دا معنا چې چا و چا ته کافر وویل او هغه څوک کافر نه نو دا ویونکی العیاذ بالله په کافر وګرځېدي نو چې کافر سو مماینه هم باندې حرام سو نکاح د ما بین ولاړ هغه د ټول عمر منځونه هغه چې د کړي دي هغه باطل سو هغه څه روژې چې نیولې دي هغه د ما بین ولاړې نفلي عبادات فرضي عبادات واجب عبادات او سنت عبادات دا ټول د مابین ولاړ او حتی کې حج کړی وو هغه حج د مابین جی د دې بعد به بل حج کی هغه المنزونه قضا او اعاده نه لري هغه روزه را ګرځول نه غواړي اما ثواب یې ټول حبت نیک عملونه د کافر و د مرتد ولاړ او هغه بد بد اعمال چې ګناوې د کړې وي هغه یې اوس هم په غاړه دي هغه ورپاته دي ما ورا د دغه دوو شیخینو سره مولانا شاه انور شاه کشمیری دیوبندي رحمت الله علیه صاحب د فیض الباری هغه ورته کافر نه وایي و دې قائل ته اما پر ده باندې خدشه راځي وایي لکه سړی چې کلن په یو ډبرینه مځکه کې په زور ووایي حتما څه به سر کې جند الوزي نو دا سړی ګناهګار دی چې دا وبل ته کافر ویلی دي لکن که هغه مسلمان و کافر نو دغه قائل په کافر نه ګرځي اما ګناهګاره ګرځي نو دغه زوی چې و پلار ته دا خبره کړې ده که رښتیا پلار صالح سړی دی مؤمن دی مسلمان دی نو دغه زوی دغه ظالم یې واخلي او حکومت اسلامي امارت اسلامي ته په لاس ورکړي چې قاضي تعذیر ورکړي مضبوط یې وډبوي او بیا حبس ورکړي جیل خان نه ورکړي دا تعذیر بله کېږي دا په قضا د قاضي اړه لري حضراتو والسلام